دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د وخت نه دا و تر قیامت پوری دا اعتراض ورمانی کوي په هر زمانه کې حق پرست دا ویل شوی دی دا حق پرست یوازې ته کړه نور خلق دی ته ځان ته په حق باندې دا نور خلق هم په حق دی او کنه دی نو ته به جواب دا غیو کې حاصل د جواب دار چې الله تعالی خپل بندگان خپې جنی الله تعالی خپل بندگان خپې جنی کنه وکذالک فتننا بعضهم او دغسی ازمیخ کو مونږه بعضهم په بعضی باندې با دغسی ازمایو مونږه بعضی دیونه به بعضین په بعضی نور باندې لیقولو عاقبت او انجام داشي لیقولو دیر پر چې وای دغه منکرین یقولو کې ضمیر منکرین تراجی ده او د الله تعالی د دین بدخواهان اها ولای ای دا کسان نیمن الله علیم چې سان کړی الله تعالی په دې باندې من بیننا زمونږ په مینځ کې الیس الله جواب آیا ولی نه دی الله تعالی بی اعلم ډیر خپویا بی شاکرین په شکر کوونکو باندې بی شاکرین دې کې نه مراد شاکرین نه مراد بیانون کې د دین د الله تعالی الشاکرین یوازې د سیوته وای چې یوازې ما داندې ول چې زه حق پرستیم خو لیکن الله تعالی پویږي چې حق څوک وای او تعالی الله تعالی دماغ درکړی دی ته هم سوچ پی کرو که چې حق څوک وای د بیس په خوا کې تا ته درس کوي د چاونۍ خوا ته دی مولوي صاحب دی او شیخ صاحب دی نو ته سوچ فکر وکړه چې د جهاد مسله کله راشي د ارتداد مسله راشي او دا مسله راشي چې د کافرانو سره دوستانه مه کوئ اوس په دې کې ته څه وې ته په هغې باندې رد کولی شي ته یو سړی داسې دی چې د هغه خپله خور او لور او د ښځه چې په بازارونو کې ګرځي ستر او پرده پکې نشته هغه د ستر او د پردې مسله بیانولی شي هغه نشي چې چا خپله د خور لور حق نه وي ورکړی هغه بل ته دا ویل شي تر وخت د چرته نشي کوله چې خپل چرته ټوپک پسترګ ما نه لیدل چې ټوپک څه ته وای نو هغه د جهاد مسله چاته کولای شي جهاد وکړه خپل په دې باندې پویږي چې دا سوی دا نشي کولای چې دا څو غرنې ته ولګېدلې جټ جادونه باندې وګرځېدل او دغه سي توپخانه د خواتري توپونه ولګېدل او د دشمن مردکری پر غوګونو باندې تیر شول سنگار یې وکړ نو بیا وته د مجاهدینو قدر وپیژني بیا به دا نه وی چیرې دا څنګه چلې دا وشړاو دا وکاو دا وک ولقد فتننا بعضهم او یقینا وکذالک فتننا او دغه سي کذالک کاپ د پاره تشبیه دی معنی څه شوله لکه سرنګ چې د مخکې آیات کې دا بیان شول چې مالداران کافران په غریبانو مسلمانانو پسې مسخره کوي پیشاړې پسې کوي کذالک نو هم دغه سي فتنا بعضهم ازمای مونږ بعض ير دوی نه به بعض ان بعض نور باندې ليقول عاقبت دا شي چې وای به دا منکران دا منکرین د دعوت بوي اها اولای آیا دغه کسان نیمن الله علیم چې سان کړی الله تعالی په دې باندې من بیننا زمونږ په مینس کې یوازې ته حق پرسي الیس الله بعالم بشاکرین جواب آیا ولې نه دی الله تعالی ډیر ښه پویا په شکر کوونکو باندې دا الله تعالی د دین په بیانونکو باندې الله تعالی په خپل ډیر زیات ښه پویږي و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا او کله چې راشي تا ته هغه کسان چې ایمان لري په آیاتونو زمونږه نو وقلت تو سلام سلامتی دی علیکم بتا سبحانه کتربکم کتب ربکم لیکل دی لازم کړی رب تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت رحم کول په دې آیات کې الله تعالی یو ادب بیانوي ادب د دې آیات مطلب دا دی کله چې ستا مجاهد دی مؤمن مسلمان دی داعی د حق دی د الله تعالی د دین دعوت یې بیان که نو آفرین ورته ووایه شاباسي ورته ووایه حوصله وله ورکه دې لپاره چې د الله تعالی دین نور هم په زړورتیا سره دا بیان کړي او خپل ملګری دی د الله تعالی د دین مسله بیان کړله خو په تا باندې پای کې رد راځي ولې چې هغه خو تا ته نه وایي ستا نه خبر هم نه دی شیخ صاحب رحمت الله علیه کاولګرام شیخ صاحب سره یو کس و دغسې نو هغه بیا درس نه روانېده هغه سوره توبه ویله سوره انفال پای کې خو د منافقانو تقریبا ډیر د 50 پیته قباحتونه پای کې منافقانو بیان شوی دي روانې ده چا ته ویلي وای دا شیخ سی وای دا وای دا زما ټول حالات د پټ سو کویا وای ټول ورځ چې سار لګي بیا په ما پسې لګي د ته ما څه ویل زه د سر بدرس کې څه کوم نو ستا یو مرګره بیانو کې د الله تعالی د دین بیانو کې خو تا کې خپل نقصان دی پتا کې کمی دی نو بیا ته په هغه پسې لګیا شي نو نه نه چې مرګري دی بیان وکړه شاګرد دی بیان وکړه او ورور دی بیان وکړه او مسله صحیح بیان کړه تله تله دې ستړې ستومانه دې تشکیل له تله دې په سنفر باندې کار کړی دی د سحر نه تر ماښام پورې ناسته ناسته په جاخونو کې د ځان سره یو ډیو بوتل وړی دی او یو یو پاکټ بسکټو سره سره دی یوه وچه ډوړی د ځان سره وړی ده او اوس راشي ته ته مړ تاسو چلو که سړی په یو ډز باندې څه چلو خو تا دا غز لري دا غز لري مات کې کنه دا سی ته وای دا الله تعالی پیغمبر وی کله چې مؤمن مسلمان مجاهد د کافر طرف ته دشمن طرف ته یو غشې ولی که ولګید او که په پینه لګید الله تعالی ته دغه اجر درکې او په دې کارتوس چې څومره مصرف شوی دی او تا دا یو یو قدم یې خو درې په دې د الله تعالی نیکی درکې قران کې الله تعالی ویلی تاسو په کوم ځمکه باندې ګرځي او هغه باندې دشمنان غوسه کیږي الا کتب لهم به عمل صالح الله تعالی له پغې باندې نیکی درکې ته ته دا بیان وکړه او یا یو مرګره دی د الله تعالی دین بیان که بغیر د چا د لحاظ نه زبردست بیان یو کړه الله تعالی کتاب بیان کړ درس یو نو شاباسه او پرین ورور کنه چې شاباسه او پرین دی پتا باندې الله دې په علم کې نور برکت واچو الله تعالی دې نور جب واچلو الله تعالی دې پر عمل کولو توفیق مسلمانان لور کی الله دې نور زرا ورکا الله تعالی دې نور بهادر کا دا خبره ته توکا ان شاء الله بیا په دې باندې کار چلیږي تاسو ته دا آیات د سما بیان کا په دې طریقه باندې سوال چیرې د پښو نور یو عظیم سوال لې پر آیات کې اذا جاء کل الذين کل شراشی تا تا کسان یو مینون به آیات نه چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې په قول سلامون نو تو تو وای چې سلامتی دی په تا باندې په قول سلام نو سوال دار ازي سوال پکې دار هغه سوال دار د اسلام طریقه دار شریعت طریقه دار چې سنت په سلام کې دا دی چې څوک راشي هغه به سلام کوي الله تعالی وایي کله چې تا ته راشي نو په قول سلام ته ورته وایي چې السلام علیکم ته ورته ووایه نو شرعي طریقه خو دا ده چې کله یو سړی د بهر نه راشي سلام به هغه کوي داسې نه چې راشي او ته ورته وایي چې السلام علیکم ته به ورته نه وایې بلکې هغه به وایي چې السلام علیکم حق د هغه دی سلام کولو نو تاسو ته ما د هغې جواب وکړه دې ځای کې سلام یو معنا مو په سرینو بیان کړې ده چې سلامون دې ځای کې سلام په معنا د دعا سره دی دعا ورته وکړه ملګری دی تللی دی د الله تعالی د کتاب بیان یې وکړو راغی دوا ورته وکړه خبره مې ته د هغې وکړله یو مجاهد دی تللی دی ډز له او واپس راغی ستړی ستومانه دی یې نور څه نشي کولی دا سم نس پاڅه پسې چانټه تې واخله ټوپک تې کېده دی باندې به خوشاله شي په ټوپک باندې ډس کړی دی هغه ټوپک ته تر واخله د الله تعالی د الله تعالی د دین دشمن په خواس یې راولې دی کنه په خوا باندې خمردکه ورغلې دی کنه خطا شوی دی خو زه اسې خړس کړی دی کنه دومره سفر یې کړی دی او د خولې ته ویدلې دي نو زر یو رومال لا واخله او یو صادر را واخله د خولې ته پاکیږي او که دغه نشي نو بیا دومره خو کولی شي کنه یو جام راواخله یو ګیلاس راواخله اوبه وله ورکه په دې باندې به خوشحاله شي کنه جوراب یې اسخا شوي دي جوراب یې وله وینځه په دې باندې به خوشحاله شي وقول سلام نو سلام معنا دی چې دعا کول تی مراد دی یا دوی معنا هم په سیرین ذکر کړی سلام هم دی چې په معنا د مرحبا سره دی مرحبا مرحبا خوشحاله شي خوشحاله شي الله دې جزای خیر درکې یاره بهترین کار دی وکړه ډیر نر لکه نر ځوانې ښه او الله دې ژوندې دې دشمنان د پاره ساته دسې ته مرګری ته دعا وکړه دسې یو ډاډګرنه او ته تورکه چې هغه د الله تعالی دین بم په صحیح طریقې سره بیا بیانې او مخکې چې یو غنټه کار کړی دی نو یو غنټه پیاده سفر کړی دی د دینه بعد به بیا یو ورځ سفر کوي پیاده خوشاله بشي کنه حوصله چې حوصله دې مرګری ته ورکړه هغه بیا هر څه کوي فقل سلام نو تو تو یا بل معنا فقل سلام تو تو چې سلامتیا د الله تعالی دی پتا باندې فقل سلام د الله تعالی طرف نه سلامتیا او تور سوا الله تعالی بر یدا او دشمنان نه بچ ساتي الله بستانه ډیر د دین کار واخلي خاده شي مرګ ته وایت او خوشاله شي نور د سلام لس معنی په قران کریم کې بیان شوی دی اوس که موږ بیانو نو بیا به تاسو په هغې باندې تنګېږئ خو دې ځای کې په معنا د مرحبا سره دی او کم ځای کې چې کومه معنا راځي انشاءالله د الله تعالی نه امید کوو چې په هغه ځای کې به هم موږ هغه معنا کوو اذا جاءك الذين کله چې راشي تا ته کسان یؤمنون بی آیاتنا چې ایمان لري په آیاتونو زمونږ په قول سلام نو تو تو سلامتیا دی مرحبا په خیر راغلی الله تعالی هم خو ساتر دشمنان هم الله تعالی بچ کا دسی دعا او تو وکي كتب ربكم لازم کړی د رب تاسو علی نفسي په خپل ځان باندې الرحمت رحم کول مهرباني کول د دې مې ته پرون مطلب ویل دی یو حق تفضلی دی او دویم حق واجبه دی د حق واجبه د مخلوق په الله باندې نشته او دې ته وایي حق تفضلی او پرون مې ته بده کې واقعیت مې انه من عمل منکم سوءا بجهالتین وس هغه رحمت داره انه من عمل منکم سوءا بجهالتین چې څوک عملو کې ستاسو نه سوءا بد بجهالتین په ناپوهۍ باندې او ثم تاب من بعده بیا توبه باسي وروسته د هغې نه او اصله او خپل عمل نیک کړي په انه غفور رحیم نو یقینا الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی الله تعالی به یې معاف کړي وکذلک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین په دې آیت کې دویم عقبه دویم امتحان کله چې ته د الله تعالی دین بیانې نو تا توا باطل پرس خلق ستا خلاف خلق به تا ته یو دا خبرم کیا دا برته کیا سړیا د قیوه مسله دی لیدلې د چرته بل مسله د نه راځي بس تا ته د قیوه مسله معلوم ده بل د چرته نه درځي چې بل مسله بیان کی خو بس ټول ورځ یا د زنانو باس کې مسلې وي او یا چیرې دا پارلماني نظام دی طاغوتی نظام دی دغه مرتدین دی بل مسله تا ته شرطه نه معلوم نو ته مونږ ټولی وایو الحمدلله خدا سیدا خلک کوی وای منګه په مخه نه ماتی چې مات شي نو بیا مات شوی دا د توحید مسله به مونږ زک بیانو د لپاره چې د توحید نه بغیر بل لار نشته چې عقیده دی برابر نه و مرتد شوی وي بی دین وي نو خو اعمال دې نه قبلی کنه نو مونږ به هغه مسلې بیانو چې کمی ته زیات ضرورت په معاشره کې هغه مسلې مونږ بیانو کذالک نفصل الایات دا سی تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه د دې کې د آیاتونو مراد یعنی د توحید مسله د دې په عبارت کې تقدیر ده د سی بوای کذالک نفصل الایات دغه سی په تفصیل سره بیانو مونږه آیاتونه توحید د الله تعالی لیظهر لك الحق دیر پاره چې تا ته خپلم حق کار شي ولې تستبین سبیل المجرمین او دیر پاره چې ښکار شي لار د مجرمانو لیظهر لک الحق ولتستبین سبیل المجرمین ته هغه خبره بیان کا چې د الله تعالی د دین کوم خلاف دی دا غی لارې خلکو ته وخایا دا سړی مرتد دی بی دین دی په دې دی وجه باندې الله تعالی دا لارې بالکل ښکارا کا خلکو ته اوس خو نن سبا پاغي باندې پر ډیرو خلکو باندې چې هغه په دننه د دین اسلام دشمنان دي خو پرده پر څه شي د ګیری ده چې دا ګیره پرې خره پرده پر څه ده چې روزه نیولې ده پرده پر دې ده چې مونږ یې کړې ده نو لار بالکل د هر چا لار کولا او ښکارای که خلکو ته وایي چې دا سړی په دې باندې دا مسله ځکه بیانوم چې بده کې دا چللې دې کې دا چللې په دې نظام کې دا نقصان دی دا خرابتیا رب کې کذالک نو پسل الایات دا سی تفصیل سره بیانوم غایاتونه توحید د الله تعالی دې لپاره چې تا ته هم حق ښکاره شي ولې تستبین سبیل المجرمین کله کله مونږ یو خبره لکه اوس لږ مخکې سات مونږ قصه القلب باندې باس وکړو دا مونږ په سورۃ البقره کې ویلي بیا هم ویل هغه مسله به بار بار بیانې چې په معاشره کې ته ضرورتي ولی د انسانان د د مسلمانانو زړونه دومره سخت شوی دي چې د الله تعالی دین په اثر نه کوي په هغې باندې مونږ خبره مخکې هم کړې او بیا هم ویل دې لپاره چې باید مؤمنان مسلمانان په هغې باندې عمل وکړي قل انی نهیت انا عبد الذین تدعون من دون الله دا اوس آداب او طریقې د تعلیم د سوالونو جوابونه اول مشرکانو سوال دا کاوه چې بندګی د غیر الله جایز ده تاسو یې ولې نه کوئ د پارلماني نظام دا منل خو جایز دي تاسو ولې نه منئ جواب وته وکړه قلو ته پیغمبر انی نهیتو یقینا زمانه کړل شوم انا اعبد الذین چې زمندګي وکم دا کسانو تدعونه چې تاسو رب علی من دون الله سوا د الله تعالی نه د عبادت معنی مخکې ایا کنا بودو کې بیان شوی ایا کنا بودو ایا کنو تیعو د عبادت معنی د اطاعت العبادت هو الاطاعت نو دې کې معنی دا شول چې تاسو چیرې چا بندگی کوئ نو زه د هغې اطاعت نه کوم د الله تعالی په خلاف کې لا طاعت لمخلوق په معصیت الخالق قل تو پیغمبر انی نهیت یقینا زمن کړل شم ان اعبد الذین چې زبندگی وکم دا کسانو تدعون چې راولې تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه قل لا اتبع اهواءکم دویم سوال لمن هغه دا کوي بی دین خلق زمونږ د دین تابعداري ولې نه کې ولی زمونږ دا دین د ترسه ډیر بیکار ښکاری جواب ستاسو دا خو دین نه دا خو ستاسو خواهشات دي ستا چې لکم طبیعت منی نو تاغی ته دین وي دین خو هغه نه دین خو هغه چې الله تعالی کوم را لګل ستا دا څه دین دی ستا دغه شرابیانو دغه غلاګرو دغه ډاکوانو دغه زیناکارانو دغه د د يهودیانو او د نصاراو دغه تالیسټو دغه دین جوړ کړی دغه دین ویم دا خو بی دینی ده دا خو دین نه ده قل ورته پیغمبر لا اتبع اهواکم زه تابعداري نه کوم ستاسو له خواهشاتو قد زللت اذن که چرته ما تابعداري وکړله ستاسو له دغه خواهشاتو ستاسو له دغه بېدینۍ اذن په دغه وخت کې زه به ګمراه شم په دغه وخت کې و ما انا من المهتدین او زه به نه یم بیا د هدایت والاونه زه خو بیا هدایت والا نه یم زه خو په دغه باندې بېدینه کېږم قل ورته پیغمبره انی علی بینة من ربی بله خبره یې کوله مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای دا ته چې سوې په دې باندې ستا سره دلیل نشته دی او ته دلیل شته دی خو ته پې نه یې پوهه قل ته پیغمبره انی علی بینتین یقینا زه خو په ښکاره دلیل باندې من ربی له طرفه در خپل نه وکذبتم به او تاسو دروغجن ګڼئ هغه دلیل لره زر ته دلایل په خپله مسله باندې ویم خو لیکن هغه دلیل خو ته منې نه نو ما عندي ما تستعجلون به بل سوال ادا کوم وای زه ته په حق باندې مونږ ته بی دینه ویل مونږ ته مرتدین ویل نو وس ته په نه حق شوم ته په حق شولې نو وس مونږ باندې د الله عذاب را ولزه که ته په حق باندې نو وس د سی وای چې مونږ تبا که بس مونږ غرق کنه دا غي جواب الله تعالی ذکر کوي ما خو ځان ته پیغمبر ویلې ده نبی علیہ السلام به توی زړه الله تعالی پیغمبر یې ما ځان ته الہ نه ویلې دا عذاب راتلل او نه راتلل دا دا د الله تعالی په اختیار کې دا زما په اختیار کې نه دي ما عندي نشته لري زما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو په تلوار سره غواړی هغې لره دنیوي عذاب ان الحکم الا لله دا مسله ده ان الحکم الا لله نه دی نشته اختیار د فیصلو مګر صرف الله تعالی لپاره دی حاکم اعلی او مطلق حاکم الله تعالی دی د دنیا او د آخرت بادشاہي الله تعالی لپاره ده ان الحکم الا لله پارلمان لدا اختیار نشته لري چې هغه د فیصلې جوړي او د قوانین به جوړي یقص الحق بیانې حق لره او هو خیر الفاسرین الله تعالی غوړه دې فیصلو کوونکو نه په ټولو فیصلو کې په ټولو نظامونو کې په ټولو قوانینو کې د الله تعالی قانون زنده باد د الله تعالی قانون زنده باد هغه چې ټولو نه بالاتر او د پاسه قل ورته لو ان عندي ما تستعجلون چرته وې زما په اختیار کې هغه تاسو په تلوار سره واړی به په تلوار سره واړی تاسو هغه لره لقضی الامر نو فیصله وکړی شوې ده کار بین و بینکم زما استاد په منځ کې که زما په اختیار کې د دنیا عذاب زما په اختیار کې وي نو بس فیصله به شي وي کنه ته خو غواړې عذاب راول نو ته به غرق شوی خو زما په اختیار کې نشته والله اعلم بالظالمین او الله تعالی خو پوی دی په ظالمانو باندې وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو تاسو ته ما ویلو په ابتدا د صورت کې کله چې دا آیات نازلې ده دولس زره ملائک ترې سره یو ځای باندې نازل شوي دا ډېر عجیبه آیات دی وعنده مفاتيح الغیب او رب تیر ما قول سره داري مخکې د الله تعالی پیغمبر ویل زما سره اختیار د عذاب نشته نو سوال لازم چې اختیار به سره نه لیکین د عذاب دراتلو وخت به ته معلومی وخت به ته معلومی کنه نو دې آیات کې الله تعالی دا غینم نه پکې او پیغمبر علی صلوات والسلام ته وی چې زما سره د غیب اختیار نشته زه په غیب باندې نه پویګم عذاب راتلل دا د الله تعالی په علم کې چې کله برازي و عنده خاص الله تعالی په اختیار کې و عنده او خاص الله تعالی سره مفاتيح الغیب دو معنی دي مفاتيح یا جمع ده مفتح ده مفتح خزانه او دویم قول هم بسرین داره چې دا جمع ده مفتحون ده مفتح چابی ته ویل کی نو عنده مفاتیح الغیب او خاص الله تعالی سره کنجانی د غیب دی د خزانی د غیب دی نو دې معنی دا شوله مطلب دا دی چې یو یو سړی یو انسان چې کوټې ته ورننوځي او هغې ته دروازه لګېدلی او هغې ته قلفي نو انسان اړه ورننوتلی شي چې دروازه کولاو کړي دروازه خو هله کولاویږي چې هغه قلف خو کولاو کړي که نه هغه کنجي ته راواخلي او هغه کومه دغه ورته لګېدلې جرنده او تاله ورته لګېدلې هغه ترې لرې کړي نو دغه بس د غیب او علم د الله تعالی سره د دې ته قلوب لګېدلی دی په دې باندې هیڅوک نه پوهېږي و عنده خاص تر الله تعالی سره دی کنجانې د غیب او د پټو څیزونو لا یعلمها نه پوهېږي په هغې باندې الا هو مګر صرف یک یو الله تعالی پوهېږي و یعلم ما فی البر والبحر او پویږي الله تعالی په غصبانی چې په پل بر چې په وچه کې دي په غي باندې علم لري ول بحر او په غصبانی په لمده کې دي په دریابونو کې سړي الله تعالی په غي باندې پویږي و ما تسقط من ورقتین او نه پریوزی نه را غورځیږي من ورقتین یو ونه او من ورقتین یو پاڼه د ونې نه الا یعلمها مگر الله تعالی پویږي په غي باندې د الله تعالی په علم کې دي ورقه یوا د پاڼې نه کومه ونه راځي یوازې دغه پاڼه راغورځېدل د ونې نه نه بلکې په دنیا کې څومره ونې دي او دا په دې ونو کې څومره پاڼې دي او دا خوځېږي داسې حرکت چې دا کوي په دې باندې چې سیری راشي الله تعالی په دې ټولو باندې علم لري الله په دې باندې عالم دی چې په دنیا کې څومره ونې دي په هغې کې څومره پاڼې دي په دې وخت کې کومه خوځي او کومه نه خوځي کومه ترې راوغورځېدله کومه له پاسه ده کومه شنه ده کومه وچه ده په دنیا کې څومره میږان دي الله تعالی په دې باندې پوهېږي میږی چې حرکت کوي په ځمکه باندې په توره شپه کې په توره او تور میږی دی په تکه توره تیاره کې په توره ګټه باندې روان دی الله تعالی د هغې د خپې کشارې اوري الله تعالی داسې ذات دی دا چې عقیده دې وساتلې داسې عقیده چې وساتله بیا د ګناهونو نه خامخا بچ کېږي او ما تسقط من ورقتین نن سبا خو مسلمانان هر څه کوي مسلمانان چې او خان پټاوه په بڑا کوي د په کې پته نه لګي وای د دې په کې پته نه لګي او دغه سي دکانداران دکانداری کوي پاغي کې ورور کمې زیاتې لري پای کې خیانتونه دي ور دې په کې پته نه لګي مونږ په درس کې په یو دې کې د شیخ صاحب رحمه الله سره عبدالسلام شیخ صاحب رحمه الله سره په درس کیو نو تفریح او شراب د لس بجو کې مونږ بهر ته وتلو په تفریح کې پټو ته وتلو ال د کې اوس یو کس دی نو مونږ درې څلور مرګریو په خلطه کې سره څور سره دی په ګوتې کې سره سدي مونږ ګورو ګورو روان دی مونږ یې ولیدلو یو ځای کې کیناسته خو پاسې مونږ کېدې شي او او داس ماته دې ځای کې مونږ ته لګ را طرف ته شو امرګر ته مویل تاسو را لګ لري شي ته اسره کې ناسته خو پاسې د غزین لاړ لری لاړ لاړ لاړ په بل ځای کې ناست چې اوس مونږ ګورو اخلته را کولا وکړه نو پای کې پکوړې دی په اخلته کې او دغه ډوړې ده پکې راوغې سره کې ناسته ډوړې وخوړه او روان شو د دې پکې پته لګي بیا دا وس تا ته وچ دا پکې پته نه لګي خو چې الله په دې ټوله دنیا کې څومره په ونو کې پانی دي او یو یو پانه را غورځيږي کما چې لري پکې برن ختی دي او کما شنی دي کما وچی دي نو الله تعالی په دې باندې پویږي نو ته چې دا یو ډوډۍ خوري الله په دې باندې نه پویږي الله په دې هر څه باندې پوهیږي ته چیر د حق خلاف کې دا یو یو د خولې نه یو یو ټکی راوباسي نو الله تعالی چې په دې په دې ځمکه باندې میږی روان دی ردې د خپو کشار الله تعالی اوري نو ته چیر مسلمانانو دومره خلاف کې دا الله تعالی کتاب خلاف کې دا غیر خلاف دعوت چلے الله تعالی به دا ناوري د دې هر څه پته به ان شاء الله بیا ولګي او کله چې قیامت شي و ما تسقط من ورقه او نه پریوزی می ورقه هیڅ یو پاڼه الا یعلمها مگر الله تعالی پویږي پاغه باندې ولا حبه او نه پریوزی یو دانه پی ظلمات الارض په تیرو د زمکه کې کله چې یو دانه تر زمکه ته ورواچي او په دې په دې زمکه کې پناشي نو ولا رتبین ولا یابسین نه لون او نه وچ الا په کتاب مبین مگر ده په کتاب ښکاره کې د په کتاب مبین نه مراد یو قول الا په علم الله تعالی مگر هغه په علم د الله تعالی کې یا په لوح محفوظ کې د الله تعالی سره لیکل شوی دی دوه معنی و ولا حبتین دا مسلمانان چې په دې پټو کې د څومره دانی کری وس په دنیا کې څومره پټی کرل شوی دی الله تعالی ته دې علم دی چې وس په دنیا کې څومره دانی دان لاندې پزمکه کې پرتی دي په کم کم ځای کې پرتی دي الله تعالی ته دغه علم شته دی ولا رتب ولا یابسین رتب او یابس هر ژوندې ژوندې رتب دی یابس مړی دی ټول چیزونه هر شی چې لوند او کوچ دی بس الله تعالی ته ونه وچه ده او لمده وچه ده لمده ونه ده او وچه ونه ده الله تعالی په دې باندې پوي په هر څه باندې څومره ځمکې وچې دي او څومره لمدې دي څومره ګټې وچې دي او څومره لمدې دي څومره انسانان مړه شوي دي تر اوسه پورې او پیریان او څومره ژوندي دي الله تعالی په دې هر څه باندې پوهېږي دې ته وایي علم کلي ده الله تعالی الا فی کتاب مبین مګر په کتاب ښکاره کړي او هو الذی الله تعالی غزاد ته توفاکم من لیل بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې خاص الله تعالی غزاد ته توفاکم چې ودکې تاسو رب الليل د شپې دې کې توفینه مراد او د کول دي الله تعالی او د کوي تاسو په شپه کې و يعلم ما جرحتم او پویږي الله تعالی په کارونو باندې چې کوي تاسو بن نهاري د ورځې تاسو چې د ورځې کم کار کوي او د شپې څومره خلک د کیږي څومره ماشومان دي څومره زنانه دي څومره نارینه دي څومره غواګړي بيزي دي چې دا ود شوی دي الله تعالی په دې ټول باندې پوي دي میګه دې په خپل سوله کې ود شوی دي ماران دي لړمانان دي خماران دي ګیدړان دي سپی دي او دا ودري او کیخ دي الله تعالی په دې هر څه باندې پوي د ورځې چې چا څه کار وکړ چا څه کار وکړ الله تعالی په هغې باندې عالم دی او چې څومره زمونږ اورېدونکي دي په دې باندې خوشحاله شئ چې تاسو د الله تعالی کتاب ته ناسي الله تعالی تاسو یینی الله تعالی په دې باندې عالم دی چې د مؤمن مسلمان زما کتاب راغی سره درس ته ناسته پروژه خله باندې ناسته سره د دینه چې مریض دی او بیا هم ناسته سره د دینه چې بې خوبه شوی دی د شپې خوب یې پوره نه کړی بیا متناسته سره د دینه چې وږی دی او تږی دی بیا هم ناسته زما کتاب ته الله تعالی په دې باندې عالم دی و یعلم ما جرحتم پویږي الله تعالی پاک کارون منج کوي تاسو بن نهاری د ورځې ثم یبعثکم او بیا راویخی بیا را پورته کوي الله تعالی تاسو پیه پاږي کې پیه ضمیر چا ته راځي دا راځي د نهار ته راځي ورځې ته مخکې را د شپې تاسو د شي د ورځې بیا را پاسې الله تعالی په دغه باندې پویږي نو د ورځې را پاسېدل یو دی چې غرمې را پاسې او یو دا پښمنی ټیم کې تاسو ته ما مخکې ویلو امیر سه محترم بویل چې درې قسم مسلمانان دي کنه یو چربانګ والا دي او یو چې دی مولابانګ والا دي او یو غوابانګ والا دي نو چربانګ والا خو صحیح مسلمانان دي چې چربانګ را پاسي الله تعالی ته ودرېږي عبادت وکړي ذکر اذکار تلاوت وکړي تهجد وکړي او دویم مولابانګ والا دي نو هغه چې کله اذان وشي په دغه کې په جمعات کې اذان وشي نو بیا را پاسي خو ډېر عجیبه خبره به زه یې وکړم تاسو ته هغه دا ده چې وګوره د د یوې ډوډۍ دپاره دو غنټې خوب کړل نن سبا عام خلک کې ود کیږي په لسنیم یورس بجې باندې بود کیږي دا درې غنټې دی په مینس کې خو د وی ډوړې د پاره د سینې غرا پاسي چې یو زره ته आवाज وکي نو بیا سیده را پاسي درې د کټ نه را دنګلی او د ماخام نه تپوس کوي چې څه شم پخ کړی دی پښمنی له څه شي تیار دی اسې نه چې او لس زره دا تپوس کوي چې موبایل لټلې ور کړی د کناسي چې وده پاتې نشو د خپل خېټه لپاره دومره کوشش کوي ګور او ماخام ته خو بیا ورور د مسپخین نه ورستو لس دله تپوس اچار ختم دی کشته دی کجوره به کنه به او دا سی چکتیم تیار کړی د کنه تیار کړی غوخه راوړی دغه الک کنه دراوړی دا خبره خو د قبر د قبر قیامت د پارم که چر د دومره سوچ فکر کړی نو مونږ به یقیني چې جنتیانو ثم یبسکم بیا راویخی الله تعالی تاسو په دې پیه په دغه ورځ کې په د شپې او د شې په بل ورځ کې الله تعالی بیا رايخ کیږي کله شپه جدا ده او د ورځ جدا ده لیقضا دیر پاره چې پوره کړل شي اجل مسمى غنیټه مقرره اجل مسمى مراد د دینه د هر انسان نیټه ده ورځ تیریږي شپه را روانه ده شپه تیریږي ورځ را روانه ده په دغه د الله تعالی نظام دی چې چلی نو بس په دې کې څه وشي وی پلانې سړی مړ دی اعلان یې وکړ تاسو ته غوږ کېدی وی څه وایه وی پلانې مړ شوی دی لیقضا اجل مسمى ورځ لاړله شپه راغله شپږ شپه تیره شوله ورځ راغله بس په دای کې تیریږي کله تاسو ودی کله راخیږئ نو کله دکان ته ځئ او کله بازار ته روانې کله پټی ته روانې اعلان اعلان ضروری اعلان واورئ د پلانی د پلانی سړی پلارو پات شوی دی پلانی سړی مورو پات شوی ده او پلانی وخت باندې به جنازه قبر ته حاضر شي جنازې ته حاضر شي بس لیقضا اجل مسمى دې لپاره چې پوره کړل شي هغه نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بیا الله تعالی تری ور ورزیدل تاسو ور پیش کېدل لیستاسو ثم ینبئکم بیا به خبر در کې تاسو سره بما کنتم تعملون چې تاسو کوم عملونه کړی الله بر دې هر څه خبر کی مونږ یو ټکی وای چې خلک کوئی پته به کې نه لګي الله یې پته به کې لګي ثم ینبئکم د دې هر څه ورته پته بیا ولګي او هو القاهر فوق عباده بل دلیل عقلی سوره الانعام په ټولو اقسامو د شرک باندې رد په ټولو اقسامو د مشرکانو باندې رد د عقیده توحید پکې بالکل ښکاره شوی ده هو القاهر مخکې ردی دوه معنی مې ته بیان کړې وي هو القاهر الله تعالی زورور دی الله تعالی غالب دی چې الله تعالی چرته مغلوبه کیږي نه یو معنی دویم معنی هو القاهر الله تعالی یک یوازې نظام چلونکی له عالم دی د اسمان او د ځمکې نظام الله تعالی چلی نو د دنیا او د آخرت نظام د الله تعالی په اختیار کې دی د دې اختیارات الله تعالی چلندی ورکړي هو القاهر دغه الله تعالی زورور دی غالب دی نه مغلوبه کیږي فوق عباده او په خپلو په خپلو بندګانو باندې د پاسه دی د دې فوق معنی مې ورته کړې وه چې فوق دا ثابت دی معنی یې بلکل ښکاره ده خولې کې نه کما یلیق بشانه الله تعالی په وو اسمانونو د پاسه په خپل عرش د پاسه باندې دی د استوا معلوم معنا معلومه ده د فوقیت معنا معلومه ده د پاسه او چته پورته خو لیکن د دې په حقیقت کما یلیق بشانه و یرسل علیکم حفظه او را لګي الله تعالی په تاسو باندې حفظه او ساتون کې ملائک څو کیداران څوک څوک داران ملائک الله تعالی وتعالى سبحانه را لګي سورۃ الرعد کې به پوره تفصیل ان شاء الله راشي یو لسم آیات کې چې د د انسان خی طرف ته چپ طرف ته شاته طرف ته او مخې طرف ته د الله تعالی ملائک ګرځي او که چرته دا ملائک نه وي نو شیطانانو پیریانو به د انسان بسمه بسمه کړي دا به شو کولای وي دا به پټي پټي کړي یحفظونه من امر الله الته کې براش ان شاء الله الته کې به تفصیل کو دغه سي سورۃ الانفطار لسم آیات کې الله تعالی وی و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون الله تعالی ملائک ساتون کې ملائک او بیا غ دوه ملائک چې هغه د انسان یو د انسان نیک اعمال لیکي او بل بد اعمال لیکي او دا غیر ډیوټي هم بدلیږي د نو الله تعالی غم د انسان سره یو ذکرې حتی اذا جاهد کوم موت تر دې پور چې راشي او تن ساس تمر توفت رسولنا ساخلی داغینه ملائک زمونږ هم لا یفرتون او دغه ملائک هیڅ قسم کوتاهی نه کوي په حکم د الله تعالی کې لا یفرطو تفرید کوتاهی نه کوي په حکم د الله تعالی کې دلته کې سوال لازی نور زینو کې بیا راشي دلته کې وی وایو آسان بشیرته سوال دا راځي چې کله په قران کریم کې په سوره زمر کې وراشي 200 احتمایات کې نسبت د مرګ الله تعالی ته شوی دی الله تعالی ته ساخلی او الف لام سوره الف لام میم سجده کې وراشي ملک الموت الذي وکل بكم ملک الموت لپاره ذکر شوی دی یو دی او دې کې راځي توفته رسولنا ډیر ملائک د الله تعالی دی نو یو ځای کې الله تعالی ته نسبت شوی دی بل ځای کې یو ملک ته نسبت شوی دی او دې ځای کې ډیرو ته شوی دی نو څه وکوس مخکې تاسو ته ما ویل کله چې هم دغسې سایاتونه قرآن کریم کې راشي نو دا به نه وایي چې قرآن کریم کې تعارض دی قران کریم کې تضاد دی دا چرته هم نشته بلکې الته تاسو ته ما مخکې حواله ویلې وه چې عالم ته به رجوع وکړي چې دی باندې ما پوهه که ځکه د الله تعالی په کتاب کې خدا دغه نشته دی تغییر او تبدیل او دغسې تقابل تضاد وغیره په دې کې نشته دی نو جواب د هغې نه دا دی په کوم ځای کې سورې زمر 240 آیات کې چې الله تعالی نسبت کړی دی خپل ځان ته نو پای کې اشاره ده الله تعالی ته نسبت شوی دی په اعتبار د امر او د اذن او د اختیار سره د انسان د روح اختیار د الله تعالی سره دی څو پوری چې الله تعالی اجازت نه کړی یو ملک ته نوغه روح نشي غستله الته کې نسبت شوی دی په دې اعتبار سره بیا چې نسبت شوی دی په سوره الف لام میم سجده کې یو ملک ته دغه شوی دی نسبت شوی دی نو عام په خلکو کې مشهور دی عام په خلکو کې مشهور دی یو ټکی ورته زویم په نوم د اسرائیل علیه السلام سره اگر که دا نوم په صحیح نصوح نصوص صحیحه او مرفوعه کې دا نوم نشته لري ملائک مقرر دي په مرګ باندې یو پکې مشر دی دا هم صحیح ده خو لیکن چې نوم یې سره مشهور دی په اسرائیل سره د سیمون ویل چې قران کې راغلی په حدیث کې راغلی په صحیح احادیث او صحیحه او مرفوعه سره دا نوم نه ثابت دا نوم نشته دی خو بس الله تعالی یو ملک مقرر کړ دی مشهور دی په سبب نه کتابونو کې هم د قانون لیکل دی اسرائیل خدا په احادیث صحیحه او مرفوعه کې نشته دی دا نوم نو یو چې ملک الموت چې یو دی نو معنا دا شوله چې هغې ته الله تعالی هغه چې الله تعالی په روح د په روحونو اخیستلو باندې الله تعالی هغه مقرر کړی دی او د هغه سره بیا نور ملائک مددګار دي توفت رسولنا نو دې دې تر مسله را ورسېدله یو ځای کې الله تعالی ته نسبت شوی دی نو هغه په اعتبار د ایزن د امر او د اختیار سره دی یو ملائک مشر دی د ټولو ملائکو چې هغه روح قبض کوي چې مشهور دی په عزرائیل په عزرائیل علیه السلام سره او کله چې عزرائیل علیه السلام روح واخلي د چانه بیا نور ملائکو ته ورکړي نو هغه بره ورسوي یا دویم داره چې یو دغه عزرائیل علیه السلام د ملائکو مشر دی او نور سره نور چیرې ملائکه تقسیم کړي دي نور ملائک تقسیم دي په ځمکه کې او دې سره بل د پر سوال مشوره چې اسرائیل علیه السلام روح اخلي نو په یو وخت کې دسی وشي چې دلته کې مثلا په پاکستان کې مګړی او جنگیده په اق یو سکند کې په امریکا کې جنگیدل نو اسرائیل علیه السلام په دغه یو سکند کې په دنیا کې په یو سکند کې دنیا خلک مری کنه مری نو بیا څنګه یو ملک دی نو هغه ته څنګه رسیږي په هر ځای کې خو د الله تعالی قدرت کامل دی د ملائک خو نشي کېدل نو دا غي جواب تاسو ته ما وکړه دغه ملک الموت یو د مقرر دی او دا غي سره بیا نور ملائک ډیر دي په غي باندې کارونه تقسیم شوی دي نو بس ان شاء الله دغه سوال بیا نه راځي حتی اذا جاءتکم الموت تر دې پورې چې راشي یو تن ساست مرته او پته رسولنا ساخلی داغې نه ملائک زمونږ او هم لا یفرتون او دغه ملائک د الله تعالی هیڅ کوتاهی او کمی نه کوي په حکم د الله تعالی کې تقصیر نه کوي څوک مخکې نشي وجلی ښه اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام بچاب سي مخکې نه دي چې نیټه دې مقرر شوه په حقه نیټه ورازي بس چې دا عقیده دې وساتله مزه کوه بس نه د کاپیران نه بیا یار شته دی نه د ډرون نشته دی نه د جټ جازون نشته دی نه د چاپو نشته دی خو ستاره لپاره خو نیټه الله مقرر کړې ده کنه بس چې مقرر کړی دا بس خبر خلاص ده ثم ردو الى الله مولاهم الحق بیا و پیش کړی شې دیو الله تعالی ته چې مولا د دیو حق دی مخکې مسله توفت رسولنا ساری ته واغسته اوس پس کې ورخخه کا ورخخه کا به قبر کې چرته ولاړ شي الله ته ورزي کنه اوس په پته لګي صحیح ده چې اوس څنګه چل مولاهم الحق مولا په معنا ده مالک مولا په معنا ده متصرف سره الا له الحكم خبر شي اې ټولو خلکو خبر شي ګوره د فیصلو اختیار د الله تعالی لپاره دی د الله الله تعالی د قانون د جوړولو اختیار بل چلند دی ورکړي او هو اسرع الحاسبین اسرع الحاسبین او الله تعالی زر حساب کوون کړي دا بارم بارم ویل چې الله تعالی به څومره زر حساب کوي نو دا غي وضاحت مخکې مخکې بار بار بیان کړي قلو دوی پیغمبره من ینجیکم من ظلمات البر په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل دلیل عقلی په سختۍ کې خو الله تعالی ته چغې وهي نو په راحت کې الله تعالی ولې ونه نه مني کله چې په سر دې دړ لاشي نو بیا څنګه الله تعالی ته بیا توجه کې کنه کې نو په عام حالت کې هم الله تعالی د مونږ په ټیم کې هم الله ځان ترایت کې کنه چې ډیر زیات غریبي او دعا خو بیا د الله نه غواړي نو چې دا مال د سره ډیر دی نو هم الله تعالی ته خلګه توجه وکړي قلو تو پیغمبر ما ینجیکم سوک د چې بچکی تاسو سره من ظلمات البر د تیارو د وچې نه ول بحر او دریاب نه تدعونه چې تاسو را بلې غیلره تزرعا په عاجزۍ سره خو په پټه باندې سوک د تاسو بچکی دې ته وی طریقه تعلیم سوک کوم بچکی تاسو د ظلمات نه مراد حقیقی تیاری ته مراد دی صحراګانی په ځنګل کې راګیر شي توره تیاره ده د شپې وریځ ده د هغې تیاره ده دریاب کې راګیر شولی د دریاب چپې دي دغسې د شپې تیاره ده د وریځو تیارې دي سیلۍ دي په داسې حالت کې راګیر شئ په یو ځای کې نو بیا به چاته وعدونه کوئ یا دویم قول هم بصرین داره د ظلمات نو مراد سختی او تکلیفونه تی مراد دي سختی تکلیفونه د وچې او د دریاب تدعونه چې تاسو را بلې هغه لره تضرعا په عاجزۍ سره او خفیتن په پټه باندې دو معنی هم بصرین ذکر کړي دي تضرع یو معنی مشهوره عاجزي دویم قول مفسرینو بیان کړی تضرعا په معنا د احکارا علانیتن و خفیتن په معنا د پټ سره دواړه معنی صحیح دي لئن انجانا من هذه نو دا وسغه دعا ده که بچ تکلل مونږه من هذه د دغه مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا شو مونږه د شکرګزارونه په سختۍ په وخت کې خو بیا دغه چغې وهي چې الله د سر دا دړ مې خکه الله دا ګرده مې خکه الله پرې خېټه باندې مې دړلې الله دا مصیبت دی راته ښه مې که الله زو بیا ستا خلاف نکوم نو بیا څنګه بیا چې خشي نو مړاوي څه وکاو زاوي بیا وکی اوس واسم خیم اوس خی دغه خبره ده قل ورته پیغمبر الله ینجیکم الله تعالی بچ کی تاسو لره منها دغه مصیبت نه و من کل کرب او دغه سی د هر غم او د پریشانی نه الله تعالی بچ کی تاسو نو ثم انتم تشرکون بیا هم تاسو د الله تعالی سره شرک کوئ بیا هم د الله سره شرک کوئ خه په دې باندې پوی او بیا هم د الله تعالی سره شرک کوي کوپر کوي بيدینی کوي ثم انتم تشركون هو القادر قل ته پیغمبر هو القادر د الله تعالی قدرت ولده علا ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم د رب تر مخ کی سره بالکل ښکار دی مخکې په عذاب راغی نو الله تعالی بچ کنه ثم انتم تشرکون بیا شرک کوي مړه وای وست اخلاص شوم بیا به بیا ګورو خو وس خو بچ شوم کنه الله وای زمانه چرته بچ کېدل شي که د یو عذاب نه تخلاص شولې نو ولې الله د باندې بل نشي راوستلې د په سر باندې دړو وس الله تعالی خک کړلې نو د الله نه دعا وغوښتله وس الله تعالی بیا نه مني نو چې الله دې اوس پر سترګ باندې دړډول بیا وس چل کی چې الله تعالی دې ړون کی الله دې دا جبه ون خلې څه چل وکي پلور ته پیغمبر هو القادر د الله تعالی قدرت والا دی اعلی ایب علیکم عذابا چې راولېږي به تاسو باندې عذاب من فوقهم د بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم لاندې د خپوس تاسو نه او یلبسکم شیعه او یا یو ځای کې تاسو سره شیعا مختلفو خیالونو والا ډلې او یلبسکم شیعا یا یو ځای کې تاسو سره مختلفو خیالونو والا ډلې مختلفو عقیدو والا ډلې ایبعث علیکم عذابا من فوقکم د پاسه نه سری الله تعالی باندې کانی را وری توپان د باندې راشي سلی د باندې الله تعالی راولی قوم نوح عادیان سمودیان قوم لوط اصحاب فیل الله تعالی په دې باندې توکل نو ته د اصحاب فیل نه زیات قوت قوت والی نه یې الله تعالی هغه تبا کړی دی او هغه یو چې پاتې کړی وتی او په هر یو باندې د د یو یو پیدایي سره درې درې مزایلو درې درې مزایل د یو یو تو تکر کی سره په یو پنجه کې په بل پنجه کې یو یو په خله کې نو بیا په پجعلهم کاس په معقول غشانه ته جوړ کړل دغه نه کنه وای لړل کنه یو ته بچی او کله چې پارلمان ته ورسید نو ای قوم خلک خلکو خبر یې خلک کولال تباہ او برباد شول داسې سوزونه پیراغله لپاسه چې یو یو بمبار په وک ټوله ختم کړل یو په تو تکر کې پسې پاس روان دي چې کله خبره ته خپ پوره کړله خلکو ته خبره وکړه په هغه ځای کې پر اوبغه په پارلمان کې دنه مردار ایبعث علیکم عذابا من فوقکم د پاسه لري الله تعالی تبا کول شي کته وی چې دا جټ جازونه دي نو ستا سره جټ جاز دي نو الله تعالی دا جټ جاز دي نشي راغړدولې ولی الله تعالی دا کول شي او د او من تحت ارجلکم د لاندې نه مراد سره الله تعالی وری پر ازمکه کې ورغر کې ور ډوب بری کې پر سیلابونو دریابونو کې فرعون ته وګور کنه الله تبا نه کوي په وبو باندې الله غرق او دغه سي خصب الله تعالی قارون چې پر ازمکه کې خطر راخکلې دي او په قیامت پورې هغه خطر روان دي د موسی علیه السلام خلاف یې وکړه فرعونیانو الله تعالی غ څنګه تبا کړل یو بل معنا مفسرینو بیان کړی دا او امام مجاهد رحمت الله علیه نقل کړی دا غم خده بد نه ده من فوقکم نو مراد دادی چې که تاسو د الله تعالی دین ونه منئ نو ستاسو مشران به ناکار شي او من تحت ارجلکم دام عذاب دی چې د انسان کشران اولاد خدمتګاران دا سي شاګردان ماموران چې دا دغه شي دا دای چې بی ادب شي او دای خبره نه مني دا به کوم داخلي کشران نو مم فوقکم نو مراد عمراء سوء مراد دي مشران مور او پلار دی بد عمل دي دغه سي استادان دی بد عمل دي امیران دی بد عمل دي مشران دی ټول تباہ برباد دي او من تحت ارجلکم د لاندې عذاب دار چی خزه دی بد اخلاق ده بچی دی بد اخلاق دی بی دین دی کشران دی ټول بد اخلاق دی بی دین دی دام یو عذاب دی لوی عذاب دی او یو بل معنا په سرینو بیان کړی دا من فوقکم نو مراد داره چې الله تعالی بر باندې باران نه ور باندې الله تعالی بن کی من فوقکم د پاتنه عذاب داره میاشت تیر شي دو میاشت درې میاشت تیر شي باران ونه شي در عذاب دی کنه فصل لتباشو ګیاګانې نشتره واخه نشتره موی پسونه ونه شوله او من تحت ارجلکم لاندې دا دي چې بوټي را ونه ختل کنه پسونه او غیره سبزیانې ونه شولې نو دا لاندې عذاب دی او یلبسکم شیعه او یا به یو ځای کې ستاسو سره مختلفو خیالاتو والا ډلې مختلفو عقیدو والا ډلې معنی دا چې اختلافات به تاسو کې پیدا شي دا هم لوی عذاب دی لوی عذاب دی لوی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په یهودو کې دوه او یا ډلې جوړې شوې په خپل دین کې په تاسو کې به درې او یا ډلې جوړیږي او دا ټول به جهنميانی مګر یو پکې جنت والی او هغه کمره ما انا علیه و اصحابی په کمی باندې چې زیم او زما صحابه کرام دي دغه لار چې چاره ټینګ کړله نو دغه به جنت یعنی او یلبسکم شیعه نو دین دغه مراد دی ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات په شرح کې ما خپل سره وکتل هغه حدیث او تقریبا شپاړس ولس احادیث سر دی آیات لاندې لیکلي دي او دغه یو حدیث مضمون به کې مونږ وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه مونږ کې او صحابي وای د سحر نه وای د تر د ماسوتن نه تر د سحر پورې په مانځ کې ولاړو ما انتظار کاوه ډیر ډیر زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې وجړل کله چې نبی علیہ السلام فارغ شو د سحر صبح صادق داخل شو په دغه وخت کې نبی علیہ السلام فارغ شو نو ما ته د الله تعالی پیغمبره مونږ دې خو ډیر زیات وګدو که نبی علیہ السلام راته فرمایل انه صلات رغب و رهب ډیر د رغبت او د ډیر د یری منځو دا مې وکړه الله تعالی سره په ډیر جرګې وکړلې او د الله تعالی نه می امن غوښته د خپل امت د پاره د آسمانی عذاب نه دغه سره زمکه د عذاب نه می چې الله تعالی زما امت په یو ځل باندې په آسمانی عذاب باندې متبا کوا دغه سره زمکه په عذاب باندې په یو ځل باندې متبا کوا اعوذ بوجهک په حدیث کې زیات دغه سره غلی الله تعالی زستانه په دغه عذابونو سره پناه غواړم نو دا دعا می قبول شوه الله رتوی چې بستا قبول شوه ستا امت به په یو ځل باندې په عذاب نه تبا کی نه د اسمان په عذاب باندې او نه د ځمکې په عذاب باندې بیا مې د الله تعالی نه دا غوښتله چې الله تعالی زما امت د اختلافاتو نه بچ که نو دا دعا مې قبوله نه شوله خو لیکن دا چې کله قبوله نه شوله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هذا ایسر و اهون زه دا خور دې مخکې نه لږ اسانه ده که نه دا خور دې درې مخکې نه خورګه اسانه ده مخکینی امتونه په یو ځل سیلای باندې ټول تبا شوی دي ای په یو ځل سیلاب پر راغلی دی الله تعالی ټول غر کړی دی په یو ځای باندې نو دا غینه خدا اسانه ده کنه چې کانی په اسمان نه راونه وریږي نو اختلاف به کې راځي ما انا علیه و اصحابی خو لیکن جنتیان به هغه چې څوک د نبی رسول سلام او صحابه په طریقه باندې نو وس آیاتو لګوي قل هو القادر تو تو پیغمبر الله تعالی قدرت ولري علی ایبعث علیکم چې راولېږي و تاسو باندې عذابا عذاب من فوقکم نه بر طرف تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې طرف تاسو لاندې رخ پوس تاسو نه او یلبسکم شیعه یا یوځې ګډ وډ کې تاسو سره شیعان مختلفو خیالات والا مختلفو عقیدو والا خلق ګډ وډ شي عقیده هم خراب شي اختلافات برب کرا شي و یذیق بعضکم باس بعض او وبسکه الله تعالی بعض تاسو ته باس بعض جنگ د بعضو یو بل منځ کې باخته شي په یو بل باندې او دین مراد قتل او قتال له په خپل کورنۍ کې کم خلک کم مؤمنان مسلمانان چې په خپل مینس کې په خپل مینس کې وران دي قتل او قتال کوي جنگيږي نو د دینه بچ شي او دا ډیره خطرناک خبره ده ډیره زیاته خطرناک خبره ده انظر وګوره کیف نصرف الایات سرنګي قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه نصرفو بیا را پدراغله تصریف مینه تمخ کی وای کنه یو مسله او یو مضمون په مختلفو تعبیرونو سره بیانول دي ته ویل کېږي تصریف ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا کیف نصرف الایات کیف نبینها ونوضحها څرنګه وضاحت کوو مونږ څنګه بیانو مونږ آیاتونه دلته کې د آیاتونو مراد دلایل قدرت د الله تعالی دي او دغه سي دلایل په توحید الله تعالی باندې لعلهم یفقهون دیر پاره چې دا خلک پوه شي د دین وړاندې هم کنه پوهیږي نو بیا پسې لوړ راغستل پکار دي او خه غټ ټوپک پسې راغستل غواړي او بارود او بیا په دی باندې وجل پکار دي چې په دی باندې اوسم نه پوهیږي وکذا به قومک زورن منکرین ته او مخکې د قران کریم تذکره وشله کنه و انذر به الذین یخافون قران نه لګل دی الله تعالی مسله توحید په قران کې بیان شوی ده وکذا به قومک او دروغجن غنی دی قران کریم لره قومک استا قوم یا وکذا به مخکې د عذاب بیان شو الله بل باندې عذاب راولی نو استا قوم د دې تکذیب کړي وکم دی عذاب راځي سړیه چې څه کوي کوي عذاب مذاب نشته وکذا به قوم کو دروغجن غنی دا د قران کریم قوم ستا یا دروغجن غنی دا عذاب د الله تعالی قوم ستا او هو الحق او حال دار چې هغه حق دی دا قران کریم حق کتاب دی ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر عجیب خبره کړی ده لیس وراءه حق چې قران حق نشینو دین اخو بل حق کمره لیس وراءه حق د دین اخوا بل حق نشتره نو د الله تعالی کتاب قانون دی ردین علاوه بل قانون نشتره د دین بل چاره نشته لیس وراءه حق د دین اخوا بل حق نشتره وی قول ورته پیغمبر لست علیکم وکیل زنه ایم تاسو ذمہوار کله الله تعالی د عذاب د من دراغه نو ګره زه بیا تاسو لپاره اختیار نشم لرلی چې زم د الله تعالی د عذاب نه منکم د الله د عذاب نه بیا منکول نشم لکل نباین مستقر د هر چا لپاره لکل نباین د هر خبر د لپاره مستقر وخت مقرر دی پس وسو په تعلمون او زر د چې پوهه وشي تاسو لکل نباین د هر خبر د لپاره مستقر وخت مقرر شوی دی ادین مراد یا د د دنیا عذاب تی مراد دی یا تی د آخرت عذاب تی مراد دی او درې معنی هم په سرینو کړی دا لکل نباین نبأ نه مراد د قران کریم عام کېدل د قران کریم د نظام عام کېدل مستقر د دې لپاره وخت مقرر دی الله چې کله وغواړي په هغه ورځ باندې به د الله تعالی نظام نافذ شوی الله تعالی ته به خاص هم د خپل کتاب نظام راولي الله تعالی زموږ په ژوند زموږ په ژوند کې راوله الله دا څومره قربانۍ چې ورکړل شوې دي د مجاهدینو الله تعالی دغه قربانیان ته قبول کا او دغه په عوض کې الله تعالی مونږ ته خپل سپیشلی نظام او خپل سپین نظام د قران کریم الله تعالی دا په زموږ په زندګۍ کې زر تر زر راوله لکل نباین د هر خبر د پاره عذاب دنیوي لکل نباین د هر خبر د پاره عذاب اخروی یا لکل نباین د قران کریم عام کېدل مستقر وخت مقرر دی او سو په تعلمون او زر دی چې پوهه بشی تاسو و اذا رایت الذین یخوزون فی آیاتنا فاعرض عنهم دا جواب دی یو سوال دی نه دی آیت کې الله تعالی یو ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته کله چې دغه بيدینه خلق د الله تعالی کتاب نه مني دا غي درو جنتیا کوي شرک کوي بدعات کوي پیسکو بجور کوي نو الله تعالی وي تاسو مسلمانان یې کړه دا غي سره په یو ځای کې مجلس کې مکه نه ستا په کور کې ستا دغه ده ستا بچی دي د الله تعالی د دین خلاف دي مور او پلار دې سره بایکاټ وکړي که نه زوی دې ګیره خرای بایکاټ دې وکړه خبرې ورسره مه کوه مور او پلار دې سره لس ورځې خبرې ونه کړي بیا دې ته اندازه لګي که نه که انسان یې نو په دې باندې به پوه شي دا مور او پلار رانه ولې خفه دي په کور کې دی زوی دی لوڼه دی زوی دی د مونځ د مونځ پابندي نه کوي لور دی د لور په د د مونځ پابندي نه کوي لور دی دا بې ستره ده بې پردې ده بې حیا ده بې باکه ده نو بایکاټ سره وکړه که نه لخت پسې راواخله ویې وهه بیا چې ومنه شي یو ځای سره جماعت یو سره یو ځای مکو د سرخان ته جدا کا کمره ته جدا کا وایغه کمره دی رضان نه سکو زما خو لمر ده دا سی تو کله هر څه بیا ښکار کی بایکاټ دا دین دی دین بغیر د بایکاټ نستا دین نیمګړی دی د بی دین خلکو نه بایکاټ کې دغه سره به مقاطعه وکړي دغه سره و اذا رايت الذين کله چې تویني کسان لره یخوزونه پی آیاتنا چې ناروا بحثونه کوي زموږ په آیاتونو کې یخوزونه ناروا بحثونه کوي پی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې نو په اعرض عنهم مخ وړاو دا غینه په اعرض عنهم مخ ته واړه حتی خود په حدیث غیری تر دې پورې چې مشغول شي په نور خبرو کې په کم مجلس کې په کم مجلس کې غیبت کیږي په کم مجلس کې د مسلمان سپکول کی بیزتی کیږي نو یا د الله تعالی پیغمبر د سنت خلاف پکې کیږي د الله تعالی کتاب خلاف پکې کیږي دغه مجلس نه پاسه کنه ولې پکې کینی ابن العربی په احکام القرآن کې لیکلی دی دغه امام قرطبی رحمت الله علیه وی ها وهذا دلیل علی ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل د ګنای کبیره کوونکی سره ناسته دا شرعا جایز نه دا حرام کار دی ګنای کبیره کوي نو پاسه دی دغه مجلس نه پاسه الله وای مکه نو سره مکه نو سره پاسه دی دغه مجلس نه لري شه وی اعلی هذا دلیل علی ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل دا حلال ندی مکه نه دا غی سره او امام قرطبی رحمت الله علیه خط تفصیل بیان کړی دی په دې آیات کې وای نبی اسلام فرمایلی دی من ق... من وقر صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام د بدعتیانو سره وم نه کینی بدعتیان چې دی هغه خدای الله تعالی د دین نیمګړی ګڼي او د ځان نه د الله تعالی په دین کې نور دین راوستي دا غي سره یو دی مکینه او چا چې فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه وای چا چې بدعتیانو سره د بيدینو خلکو سره مینه محبت وکړه احبط الله عمله الله تعالی بر د عملونه برباد کی د بيدینه انسان سره چې کینی بيدینه کیږي به واخرج نور الاسلام من قلبه او د دغه انسان د ځلنه بعد د دین اسلام رڼا راوځي د بيدینه انسان سره چې کینی د ځلنه بده د اسلام او د د الله تعالی د دین سره چې کوم مینه ده هغه بری د ځنه راوځي او تاسو ته مخکې ما حدیث ویل او صحیح حدیث تیر بخاری چې د یو نیک انسان سره صحبت کول د هغې سره ناسته کول د دې مثال داسې لکه د یو عطار خواله ورشي چې عطر پروش دی عطر خرڅوي ای نو یا خو بل اصل لته یو شیشه بل لته اصل ډکه کی جدا واخله که اصل د یو شیشه ډکه نه کی نو په روپو به ترې واخلي که په روپو وانه خلې نو چې د خوشبو والا دکان د سړی ورشي نو هسې خوشبو به خوربانې ولګي که او د بېدینه انسان مثال لکه یو انګر دی دا د الله تعالی پیغمبر یو مثال ورکړی دی د انګر دکان ته چې ورشي نو یو سکروټه یو سپرغی براشي او په کپړو باندې به دی ولګي نو تا به وسوځي دغه سي کپړې به له وسوځي او کداغه نه نو لګي بر باندې خو درشي کنه هغه اسی هغه ایره میره به هغه بر باندې درشي نو کم گرمایش برته ورسیږي داغې نه و اذا رأیت الذین کله چې وینې تا کسان یخوزونه پی آیاتنا چې ناروا بحثونه کوي زموږ په آیاتونو کې فارزان هم مخ وړوي د غینه حتی یخوزو تر دې پورې چې هغه مشغول شي په حدیث غیري په نور خبرو کې و اما ینسینک شیطان او کهیر کستان شیطان په کور کې زنانه دی مجلس کوي غیبت کوي نو خو پاسه تی وسې توای بل خور وای بل مجلس شروع کوي دینه قلار شي بس بیا صحیح ده بیا سره کینئ نور ناروا بحثونه دي نو ته دا خبره مکوئ بلکې دا بله وکئ و اما ینسینک شیطان او که هیر کستانه شیطان انه پلا تقعد مکین او سره بعد ذکر او رسو د یاداش نه مال قوم ظالمین دا قوم ظالمانو سره د دې دوه مطلبونه دي و اما ینسینک شیطان بعد ذکر یو مطلب د دې دا دی ته ورغلی په یو ځای کې د الله تعالی د دین خلاف کیری نو ورغلی خو لیکن په نیت د بیان باندې ورغللی هغې ته تقریر کې هغې ته نصیحت کې نو بعد پلا تقود بعد ذکره مکې نه سره ته وروستو د نصیحت کولو نه هغې ته مال قوم ظالمین دغه ظالمان قوم سره وروستو سره مکې نه خو بیان دیو که بس پاسه خو لیکن اولنۍ معنا ډېره غوره ده په دې کې وما علی الذین نشتره پا کسانو من یتقون چې ځان ساتي ر شرک نه من حسابهم د حساب دا غیره من شین څه شي ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دی د دې په ذمہ باندې لعلهم یتقون دې لپاره چې بچی د عذاب د الله تعالی نه در مخ کې آیت سره متعلق دی د دې مطلب دا دی معنی د آیت دا ده چې کله یو مؤمن مسلمان د مشرکانو دغه سي د بدعتیانو د فاسقانو پاجرانو خواله ورځي دغه خواله ورځي او د مشرکانو په کار کې سره برخه او حصہ نه اخلي اسی ورځي د تذکیر او نصیحت د پاره نو داغي داغي د کارونو چې کم حساب کتاب د داغي سره نو په تا باندې هیڅ قسم بوج نشته دا آیات په مطلب باندې ځان پوهه کوي نو مشرکانو خواله ورغللې د بدعتیانو خواله ورغللې د فاسقانو فاجرانو خواله ورغللې د الله تعالی د دین بیان کې او تنسیت ته کې نو هغه چې په کم کار د شرک او د بيدینۍ کې اخته دي نو د هغې په کارونو باندې په تا باندې څه حساب کتاب نشته دی حساب کتاب د هغه د کارونو به الله د هغه سره کوي خو ته صرف به ورځې د سره پاره د نصیحت د پاره ورځې بس نو وما علی الذین نشتره پاکستان باندې یتقون چې ځان ساتي د شرک نه د بيدینۍ نه او ورزی د کافرانو د مشرکانو د فاسقانو خواله ورشي من حسابهم د غي د حساب نه پیسه شي نشته لري ولکن ذکر نیز لیکن نصیحت کولی پر مؤمنانو مسلمانانو باندې لعلهم یتقون دې لپاره چې بچی د عذاب د الله تعالی نه یا غ خلق بچی د عذاب د الله نه او یا د ځان بچکی د الله تعالی د عذاب نه ځکه ته د الله تعالی دین دعوت کوي وذری الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیات الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت ليس لها من دون, من دون الله ولی ولا شفیع وذر الذین اتخذوا دی آیات کې الله تعالی بل ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته او په دې آیات کې دویم قسم خلق بیانوي مخکې هو یخوزو پی مخکې ویل یخوزو نه پی آیاتنا چې ناروا بحثونه کوي زموږ په آیاتونو کې وس الله تعالی یو دویم قسم د بی دین خلکو ذکر کوي چې د هغې خلکو سره مرګرتیا مکوه وزاری لذین آیات باندې وزن پوی کوي ډیر مقصدونه په سرینو بیان کړی دي زه تاسو ته بکی یو دو درې ویم مشهور وزری الذین اتخذوا پریک دا کسان لره اتخذوا چې جوړ کړی دی دین هم د دین خپلنا لعبا لوبی وله ونه مشغله و غرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چول دي لره ژوند د دنیا وذکر به او نشد کوته په قران کریم سره ان تبصله لالا تبصله د لپاره چې راګیر نشي نفس یو نفس بما کسبت په سبب د عمل دغه باندې لیس لها من دون الله نه وای د لپاره سوا د الله تعالی نه ولین څوک دوست پچ کون کې ولا شفیع نه څوک سپاره شي واپس لړ شیات ته وزری الذین پرېګ دا کسان درا چې اتخذو دینهم چې غنی خپل دین لعبا لوبي ولهونه مشغله د دې یو مطلب مبصرینو دا بیان کړی دی یو مطلب یې داره چې کوم شی لوبی دی او کوم شی اسی مشغله ده نو دا غینه دین جوړ کړی دی کوم شی چې لوبی او مشغله ده نو الله تعالی وی کوم خلکو چې د لوب او د مشغلو نه دین جوړ کړی دی نو هغه پریک ده داغه سره دوستانی مکه او داغه مجلس ته مو ارزه وزر الذین اتخذوا پری دا کسان چې جوړ کړی دی هغه د لوب نه او د مشغلې نه دین ته جوړ کړی دی نن سبا د هغې مثال عرسونه په قبرونو د اولیاو باندې قوالیانې ګډا متصوفه باز دا کارونه کوي نو ډیر خلک دا سری کنه د یو بيدینۍ کار کوي او هغه ته دین وای نو چا چې د دنیا او د بيدینۍ کار ته سویری دي دا دین او ته ویل دي الله تعالی دا غي سره هیڅ قسم مرګرتیا مکوه ډیر خلک کرکټ کوي پاغي کې جنگي اغوستي او مونږ هم تی قضا شي ذکر اسکار او د الله تعالی عبادت هر څه دی قضا شي نو اوس دا یو دا دس یو کار دی چې د الله تعالی په دین کې نشته لري خو اوس دغه لوبي غنی دین د الله تعالی چې دا دین دی ډیر پکې دا وای مړه وای دا خو دغه دی وای دا مونږ د تربیت په دغه باندې کو چې منډه وهو او چې دا صحت هم لګ برابر شي نو اوس د لوبو نه څه جوړ ک دین ته جوړ ک تربیت کول خو دین دی کنه نو د هغې نه څه جوړ کړه لو د لوبو نه څه جوړ کړه دین ته جوړ کړه نو کم کم کارونه چې د لوبو دي او د هغې نه څوک دین جوړی نو د هغې نه چې دین جوړی نو هغه خلکو سره مرګرتیا مه کوئ یو د آیات معنا دغه شوه دوی معنا په سرینو بیان کړی دا دام ډیره بهترینه معنا ده و ذری الذین پرې د یا کسان چې جوړ کړی دی دا دین دا جوړ کړی دی د لوبو نه دین خپل معنا داره یعنی دین د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړی ده اتخذوا دینهم نیولې دې د دین خپل لعبا لوبي او مشغله یعنی خپل دین ګرځولې دې ذریعہ د دین د دین ګرځولې دې د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ دین د دنیا د ګټلو ذریعہ ګرځولې ده نو د هغه کسانو سره مرګرتیا مکوه راشه وسه دا څوک کیا سیاسیان پارلمان جمهوریان انتخابات والا نو دین خپل ګرځولې دي ذریعہ د د دنیا د ګټلو د پاره اوټ مال راکې انتخابات مال راکې ززکه مولای سی بیمه زه مولای سی بیمه زه شیخ سی بیمه غټ پټکې موهله دي هغه ګری خری له چوټ ورکې انتخابات نو مال ول نه راکې چې دی بل ګیره ده او پته ته نشته چې دی ګیرو له اعتبار نشته مسلمانانو اوس که هندو ګیره پریدي نو په هغه باندې به څه کې خو دغه یو شی دی که نه په جمهوریت کې په جمهوریت کې او په انتخاباتو کې پیغمبر اوس خو پیغمبر نشته دی خو که پیغمبر وی نو پیغمبر صحابي مجاهد استشهادي او د هغې سره د انډیا هندوان او سیکان او دغسې د برطانیې او دغسې د امریکې یهودیان او عیسایان او دغسې روسیان پنجابیان پښتانه دا ټول په انتخاباتو کې یو شی دی که ځان ته مسلمان د د پیغمبر وټ چې څومره کار کوي یا د یو صحابي او یا د یو مسلمان اق وټ د يهودي هم د قیو شه دی بس هغه موټ دی او دا موټ دی دا یو شه دی که ګیره پریخي او که ګیره خریلی په دې باندې چا دوکه نشي نو ډیر خلک داسې وای کنه انتخابات را دراکې سیاسیان مونږ جوړ کړي پارلمان ته مورسوي تاسو له بد الله تعالی دین راولو کوم دین بل راولو راولي ته په دې شپېتو کالو کې دا چرته راوسته او دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده مسلمانانو زه تاسو ته یو ټکی وایم چې په دې باندې تاسو ځان پوه نه کړئ نو بلان نه ماته بیا د یو ټکی نشته زه تاسو په باندې پوه کوم جمهوریت بنا په اکثریت باندې مارته پرونم د دې یو مثال ویل دی هغه مثال دا دی چې یو طرف ته نه نوي پیغمبران دي نه نوی صحابه کرام دي نه نوی استشهادیان مجاهدین نیکان خلق دي علما دي او بل طرف ته سل شرابیان يهوديان زناکاران دادي نو چا وګټله دو دو کسانو ټونو ته ولاړ دي هغه یو لا سل شرابیانو دغه ور کړی او ټور کړی دی او د بل طرف ته نه نوی چیرې پیغمبران دی یا صحابه دي خو هغه وګټله ځکه چې هغه اوټ یو زیات وسم دې ته خلک اسلام وایي اوس هم په دې باندې خلک نه پوهېږي مؤمنان مسلمانان یو ټکی درته زه بل ویم خلک کوی انتخاباتو باندې به ځان ورسو کرسۍ ته او بیا به دله دین راولو که چېرته دا انتخابات دین وی نو ای مسلمانانو زه ستاسو نه دا تپوس کوم چې امریکایان یهودیان او دغسې برطانیې او روسیان دا د الله تعالی دین غواړي که چېرته په انتخاباتو باندې دین راتللی دا د دین ذریعه وی نو بیا په امریکا کې ولې بیا دغه کېدل اوټونه بیا په دغه کې په امریکا کې ولې کېدل په برتانیې کې ولې کېدل په روس کې ولې انتخابات کیږي ولې په دې باندې دین راځي هغه په دین راولي او یا دا چې د شپېته کاله په دین رانه غیر دین او هباد راځي کوم یو دین په راځي هغه دین چې هغه سوار له سوه کاله مخکې نازل شوی دی نو هغه دین خو مونږ ته پوره شوی دی کوم یو دین نه ولي وای مونږه په دسخط کو چې مونږ د دسخط وکړو چې دا قانون به الله تعالی الله را ته دسخط کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا د الله تعالی دین الله وی مار ته ویلی چې دا دین پوره دی ستاسو لپاره او ستاسو لپاره غوره دین دین اسلام دی بل دین به نه منئ نو الله وی بل منئ نه او دا وی زله بل دین جوړوم نو څنګه را دین جوړه ته دین خو ماته الله را لګلې دی د دین د جوړولو د قانون د جوړولو اختیار د الله سره دی نن هم په دې صورت کې دوه ځل ویل ان الحکم الا لله الا له الحکم د قانون د جوړولو اختیار خو صرف د الله تعالی سره دی د دې اختیار خو بل چا سره شته دی نه نو دې دې کوم دا خبر شوله دویم معنا دې آیات دا شوله او ذری الذین پرېګ دیا کسان لره او ذری الذین پرېګ دیا کسان لره اتخذو دینهم چې جوړ ذریعہ ګرځولې دین خپل لعبن د پاره د لوبو د مشغلې یعنی د دنیا د ګټلو لپاره د الله تعالی دین ذریعہ ګرځولې ده نو ګره چرته د هغې مولیانو خبره ونه منئ انتخاباتو باندې چرته دوکه نه شئ یو بل معنا علماء ذکر کړی ده د دې کې د دین نه مراد عید ده اختر ته مراد ده علامه نشاپوری رحمت الله علیه تفسیر کې دا لیکلی دی وای دې کې دین په معنا د اختر سره ده یعنی پرې د یا کسان چې هغه د خپل د خپل اختر نه جوړ کړی دی اختر یې تیر که په له العب کې د الله تعالی دین یې پکې ونه که په خواهش پرستۍ کې تیر که د هغې سره ملګرتیا مه کوئ و غرتهم الحیات الدنیا دوکه کې چولې دی در ژوند د دنیا و ذکر به او نصیحت کوه خلکو ته کتاب د الله تعالی قرآن کریم ان تبصله په دې کې په عبارت کې تقدیر دی لئلا تبصل دیر فار چې راګیر نشي نفس یو نفس بما کسبت پاغه عمل باندې چې د کړی د الله تعالی کتاب چې کله ته بیانې نو ان تبصله ان تبصله د دې ډیر شی معنی دي دا راځي په معنا د حبس بندیدل راګیریدل دغه سي شرمیدل محروم کېدل له ثواب نه سوځېدل په اور د عذاب باندې نو اوس په دې کې دا ټولې معنی وکیا و ذکر به نصیحت کاوه د الله تعالی کتاب لئلا تبصلا دیر پاره چې راګیر نشي په عذاب د الله تعالی کې لئلا تبصلا دیر پاره چې محروم نشي د ثواب نه لئلا تبصلا چې ونه شرمېږي لئلا تبصلا چې ونه سوځېږي د ټولې معنی چې په دې کې صحیح دي لئلا تبصلا چې راګیر نشي په عذاب د الله تعالی کې لئلا تبصلا چې محروم نه شي د ثواب نه لئلا تبصل چې ونه شرمیږي په آخرت کې بر نشي د الله تعالی په عذاب کې نفس یو نفس بما کسبت په عمل من چې د کړی لیس لها نه به د لر پاره سیوا د الله تعالی نه ولی ان څوک دوست پچ کون کې ولا شپې او نه څوک سپاره شي و ان تعدل کل عدل او که جرمانه ورکی دغه نفس و ان تعدل کی ضمیر راجع نفسون ته که جرمانه ورکی دغه نفس کل کل عدل پورا جرمانه لا یو خذ منها نه بشی غسل کېدل دغه نه چې د عذاب نه بچي اولایک الذین دا ها کسان دی او بسلو چې راګیر شوی دی بما کسبو په سبب د عملونو دی باندې بما کسبو په سبب د جمهوریت او دیموکراسي باندې د خلک راګیر شوی دی لیس لهم لهم شراب د دې لپاره وسکل سکل وی من حمیم د ګرمو بونه هغه ګرمي وبس کم دي نو هغه بیان په قران کریم کې شوی دی دا جهنميان به چغې وهي و ای یستغیثو یغاثو بماء کالمهل یشفی الوجوه بیا سه شراب و ساعت مرتفقه راوشي سورۃ الکهف کې ودا راشي دا به چغې وهي چې موږ د پاره وبه په کار دی موږ ډیر زیات تګیو نو وبه به تراوړل شي خو لیکن وبه به داسي چې هغه یشوی الوجوه دا مخ به ورید کی ولا یشوی لوجو کله چې مخ ته رانږدې کی دا مخ به ورید شي وریته لکه سړی چې غوښه تکه کوي نو دغه سیدا به ورید شي او بیا بل آیت کې الله تعالی وایي یتجرعه ولا یکاد یسیغه ګډ ګډ به تیری په یو ځای باندې نشي تیرولې په اسانه باندې نشي تیرولې نو کله چې تی ګډ وکی او دننه د خېټې ته لاړ شي نو فقط امعاءهم داغي هغه کلمی برا پرې کې وخت ته وتیو ویږي د امتیازو پر لاره باندې وتې کلمې ښکته ووایږي الله تعالی دې دغه حالت نه موږ او تاسو وساتي په دې آیت کې د دې ټولو کارونو نه د بچاو د پر الله یو نسخه ذکر کړله هغه نسخه سره وذکر به د قران کریم نصیحت کول او د قران کریم نصیحت قبلول د دینه ودی الله تعالی بیا بچ کی لهم شراب د دې لپاره بس کلی من حمیم د ګرمو خټ کېدل وبونه او عذاب علیم او عذاب درناک په بما کان یا پرون په سبب د دې باندې چې کو ورکی قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي وسه نتیجه د تیر شو دلایلو او په دې کې رد شرک په دعا ده او نور آداب او طریقې تعلیم دې ته وایي طریقې تعلیم قل ته پیغمبر انا دعو من دون الله مونږ راوبلو سوا د الله تعالی نه مال عین پونه هغه څوک مدد وغواړو دا چانه چې پیدا نشي راکولای مونږ ته ولای زرونه او نه راته تکلیف راکولای شي مال عین پونه کته عبادت کینو تا ته تا ته پیدا نشي درکولای ولا یزرونه او کته داغه عبادت نه کینو تا ته څه نقصان نشي درکولای و نرد علی عقابنا او واپس په شومنګه بخپل پوند باندې بعد از هدان الله ورسره دغه نه هدایت کړی دی مونږ ته الله تعالی ونرد علی عقابنا نو چې عبادت د غیر الله کې ده غیر الله نه دعاګانې غواړي خپل حاجتونه تی غواړي نو دا مرتد کیدل دي او نو رد واپس پکړل شو مونږه علاقه بنا په پوند خپل باندې بعد از هدان الله ورسره دغه نه چې هدایت کړی دی الله تعالی مونږ ته کل لذي استهوته شیاطین او شوب مونږه په شان د هغه چا باندې چې بیلاری کړی هغه در شیطانانو په الارض پزمک کې حیرانه حیران وي پریشان وي له اصحاب دا غمرګری وي یدعونه چې आवाज کوي هغه ته ال الهدى چې راشه هدایت ته ال الهدى ته نه راشه هدایت ته نو هغه نه راځي دغه هدایت ته دې څه مطلب دی الله تعالی یو کس دی چې هغه شیطان بلاری کړی دی په ځمکه کې روان دی حیران دی او مرګریو ته आवाज کوي وای چې راشه د هدایت ته سمې لار ته راشه هغه ته نه راځي نو دغه سیدانو ده تطبیق د مثال له مثل سره اصل په دې خبره کې په دې آیات کې اصل کې تشبیه ده اصل په دې آیات کې سره تشبیه ده په دې کې حاصل له مثال دار یو سړی دی د مرګرو سره بهر ته وته دی د خپل زین د خپل علاقې نه بهر ته وته پیریان او شیطانان دي لارو د دغه یو انسان نه لار پکې شیطانانو او دغه سی پیریانو ته لار خطا کړه او ملګرو نه دغه سړی ورک شو ملګریو ته آواز کوي چې زمونږ خواله راشه خو لیکن دا شیطانانو ګډوډ کړی لاره نه مومي نو صحیح لارې ته نشي راتللی نو دې ځای کې معنا دا شوله څوک چې غیر الله ولی او شفیع ګڼي څوک چې د غیر الله نه حاجتونه غواړي او دغسې دعاګانې ترې غواړي عبادت یې کوي نو موحدین مرګری هغه ته دعوت ورکړي چې راشه د الله تعالی کتاب ته راشه توحید د الله تعالی ته موحدین ته اوازونه کوي چې د الله تعالی دین ته راشه د الله تعالی د توحید دعوت ته ورکړي خو لیکنه باطل پرست مليانو پاغي باندې داغي په دماغ باندې پنج لګولې ده دماغ باندې ول قبضه کړې ده نو هغه د توحید خبره ته غوګم نګدي او خبره ناوري نو سم لارته ناراضي دې دې کې خبره دغه څه شو لکنه اوس یې ولګوي نن سبا حق پرس علما کرام مونږ د خلکو ته دا چیغي وال دیموکراسي جمهوریت دا کوپر دی دا بيدینی ده خو لیکنه جمهوریانو دیموکراسانو دا د خلکو په دماغ باندې داسې یو اثر کړی دی داسې یو سحر او جادو یې پې کړی دی چې که ته ورته دا ټول قرآن وي بیا هم نه مني نو ولې ځکه چې شیطانانو مليانو او سرکش پیریانو شیطانانو دیموکراسانو دا غي په دماغ باندې بالکل حمله کړې ده یو طرف ته کتو تر ټول قران وی نه منی ده بل طرف ته یو توغوتی مولا دی هغه ته خبرو کې بس دا غي غمنی یو ډیر عجیبه خبره پرون یو رابطه شوی و او د پاکستان نه دغه رابطه و دسې پکې یو کس دغه ته پوس کړی دی چې تاسو روژه نیولې ده په پا پاکستان کې پرون روجه وه او زمونږ د مسلمانانو بل پرون روجه وه او پاکستان کې پرون ونه هغه پرون رابطه وکړه چې دلته کې مفتی صاحب دی هغه وی چې د خلکو چې مونږ د تحریک طالبان پاکستان په خپل پیج باندې د عمر ریډیو په دغه باندې په رابطه باندې مونږ هم دغه خبره خوره کړې و چې زمونږ روجا بل پرون و ولی زه استاد ته یو خبره کوم مسلمانانو ګوري تاسو په دې باندې ځان خپوی کوي هغه خبره دا ده د الله پیغمبر ویلی په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی چې کله میاش د نهی شوشي نهشتم شي نو به کار داره چې سړی د میاش طلب وکړي وی ګوري مونږ دوه ورځې خپله په دې باندې ښه ځان وکړو چې مونږ میاش وینو بیا د الله تعالی پیغمبر وایه چې کله رته میاش په نه شومان ښکارا نه شوله نو تاسو پوره کوي حساب د شعبان د دیر شو د شعبانو د شعبان دیر شو ورځې تاسو پوره کوي بیا روزه ونیسئ نو پرون نه ابل پرون د شعبان دیر شو پوره شوی وي د رمضان اولنۍ ورځ وه د ابل پرونۍ نه مخکینۍ ورځ چې وه د شعبان دیر شو ورځې پوره شولې نو هغه مفتی سی وی هغه کس وی رابطه کې مونږ ته وی چې دلته کې یو مفتی دی هغه د سی وی چې دا میاش ډیره زیاته نری وه دا میاش ډیره زیاته نری وه نو خو چې نری هغه ول دا ولی کنه کنه دا سبله خبره ده دوی مدا چې د شعبان هغه د دیر شو پوره شوله وس د دین په کې بعد بیا څه شه ده وس هم خلک وای دا مسلمانان دی وای دا ګوره دیو د کال حساب کړی چې 14 اگست په دې ورځ باندې راځي قائد اعظم په دې ورځ باندې پیدا کیږي په دې ورځ باندې مرداریږي په دې ورځ باندې پاکستان چې داسې شوی دی داسې شوی دی د دې لپاره خپل ورځې مقرره کړلې په حکومت کې دې چټیانی رخصتی پر ورځ باندې نو دې ته د هر د د حکومتي خلک چې دي ته کینی چې دا حساب کوي چې دا ورځ به دا ورځ به کمی لراځي دا به کمی لراځي هغه د روزي سره کار نشته دی هغه خپل چټي برابرې روز د قید اعظم ورځ دی مناوهي چې اسې نه چې په هغه ورځ باندې د سې ورځ راشي چې الدب کې بل څه قصه راغلی نو دا روزه دی ورستو لاړه شي روزه دی مخ کې لاړه شي خو لیکنه چې زمونږ حالت کې قید اعظم رانه ګډوډ پکې نشي هغه مړ شوی کله دی کله پیدا شوی دی کله داسې شوی دی یو می ازادي ده یو می جمهوریت ده یو می اگست ده یو پلان ده یو پلان ده دا پکې راغلی در دې لپاره کوي نو یو خدا چې دیر شرسې د شعبان پوره شولې یو خبره شوله صحیح حدیث ته بخاری کې راځي چې دیر شرسې د شعبان پوره شي نو بیا که تاسو میاش لیدلی یو کنه بس بیا چیرې اوس بل سره دغه وریاض به تاسو میاش نه نه نو بیا وسکوي خو د شعبان دیرش پوره شولې بس روژه ونیسئ نو دیرش پوره شولې مونږ روژه ونیوله دویم به ته زه دا هم یم مسلمانانو مونږ خپله میاشت لیدلې ده اول پرون چې مونږ به روژه نیولې ده نو مونږ میاشت خپله لیدله زمونږ ملګري مونږ ته بالکل متوجه مونږ خپل پیج باندې هم ورکړی مونږ په دې کې کیمرې ورڅ وته مونږ برابر کړو او دغه دوربینونه مونږ خپل میاشت لیدلې ده زمونږ یو مرګري میاشت ولیدله بالکل په دای کې او دیر شورځ هم پوره شوی دی خو بیا هم څه وای دغه وای وس هغه سړی داسې وای مونږ ته په رابطه کې چې هغه مولوي صاحب وای چې دا میاش ډېره نری وه که څه وای که نه چې دا نری وه نو خو اوس د هغې خبره بس خلک مني دا په جومات کې د بیان هم کړی چې هلکه نن لږه نری ده نو زه خو بیا یو خبره کومه چې دا څوارلسمې دا چینو بیا ښه غټه شوي مي او هر څوک یې بیا ییني چې څوک په نیم نظر د چا ختمې بیا مغه ییني نو بیا څلور پنځه ورځې بعد دغه کوي خلک به هم ټوله ویني د ورځې هم اکثر راختلي نو بیا په هغه وخت کې ونیسئ دا به ډېره زیاته ښایي نو دا شیطانانو او دغه طاغوتیانو دغه پارلمانانو او دغه د دغه دیموکراسانو جمهوریانو د خلکو په دماغ باندې قبضه کړې ده که ته ته دا ټول قرآن او د حدیثو ته ته ویې ستا هغه نه مني بس دغه وایي دا پلاني ویلی دی هغه غټ دی نو لکه غټ دی خو په باړۍ باندې غټ دی نور پکې د ایمان رتۍ پکې نشته دی په خیر شو لږ دغه ته سوچ کوئ تاسو او دا په حدیث کې راغلی دی په تورات کې هم دا چې الله تعالی حبر سمین د الله ډیر زیات بدی شي غټ پټ مولا چې ری د سیدا خېټه او دغه د الله تعالی دومره خوخ نه دی الله تعالی بدی شي نو د سیدی کې لک سوچ فکر کول پکار دی نو دې دې کې د آیات کې الله تعالی دغه ملي ونرد علی عقابنا واپس کړل شو مونږ په پوند باندې بعد از هدان الله روسته دغه نه چې هدایت کړ دی الله تعالی مونږ ته کل لذي نو شوب مونږ په شان دا کسه په شان دا هغه کس باندې په شان دا چا باندې ان هدى الله دین د الله تعالی هو الهدى هغه خو صحیح دین دی د الله تعالی هدایت ته صحیح هدایت دی جمهوریت پارلمانی نظام او دغه چریغ خو د الله نه دی هغه خو د غو جوړ کړل شوی ځکه او ته 73 راینوي کنه او زمونږ د په کم مخ کې نازل شوی په سونو کال مخ کې نازل شوی و امرنا حکم کړل شوی دی موږ ته لنسلم د رب العالمین ابن کثیر رحمت الله علیه وی لنخلص العبادت لرب العالمین چې موږ خپل بندگی او خپل تابعداري خاص کو الله تعالی ته موږ ته خدغه حکم شوی دی چې تاسو د الله ومنئ او کدار چې خپل خوخه ده چې بچا په سیدی په غیب سي دراړ شي وانا قیم الصلاه او دا حکم راته شوی دی چې پابندي کوئ د مانځه وتقوه او یاره کوي د الله تعالی نه او هو الذی الیه تحشرون او خاص الله تعالی غزاد دی چې هغه ته راجم کړل شي الله تعالی ته راجم کیږي د مون پابندی کوي وتقوه د الله نه ویریږي د الله نه یره پکار ده د غیر الله بسې دغه د باو دغه دمکانی بسې او هو الذی الله تعالی غزاد دی او هو الذی دا بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې الله یک یو دی الله تعالی دا دنیا پیدا کړی ده الله تعالی به ورانی اسمان الله درولې ده هغه ورځ ځان تر آیا ده کې چې الله تعالی و د اسمان او د ازمکه به الله تعالی راو ورځي د اسمان به الله تعالی راو ورځي الله تعالی هغه ذات دی